الف لام را اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کتاب دی چې مونږه تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلق د تیارونه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره د هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپلا پخپل ذات کې استایل شوی دی